د پنځلسمې سپارې سې ستلاوت کړه سورته کاف پدې کې سورته کاف لن مقصد دو مسلې یو مسله داوا چې عالم الغیب زیما پویا پا پټو سيزونو خبردار زیما او پاغه صورت کې سلور واقعات ذکر کړي او دیمه مسله اور سره تابع وا د دنیا سپکواله ما چې کوم آیات دې کریمه تلاوت کو نو هغه د دې دوی مضمون سره تعلق لري چې د دنیا سپکواله لري د دنیا د سپکوالی درې وجه بیانې چې دنیا ډېره خصيصه ده ډېره سپکه ده داغه د وجنا دین د نه پاتې نشي د دنیا د وجنا چرتا دین کې ستا رکاوټ او نقصان پیدا نشي نو چې کله یو مسله اهم بیان کی نو ور سره زمن کی یا رسو یا منځ کې د دنیا سپکواله خامخا بیانې ځکه انسان ډیر کمزور دی عاجز دی کله کله د دنیا په لار روان شي د خواهش په تابعداري روان شي وی بچې مې دې مال مې دې بارال خډې روخ دي ډېر لار دي د دنیا د حاصلولو راس نه چې انسان د دنیا په حاصلولو لارو روان شي او هغه د حاصلوالي هغه سلار د دین د توحید او د سنت او د قران هغه ته پاتې نشي نو ځکه داغه د سپکوالي بیان کله کله کې قران کې چې کله یو هم مضمون بیان کې د توحید یا د سنتو نور صدا د دنیا د سپکوالي بیان کې یو مونږ وینم دارنګ نن سبا خلق چې سوره ده نو اکثر د دنیا په لارو روان دي هغه دین هغه معمولی لار چې هغه مونږو د دین هغه معمولی لار چې هغه یو شاخو زکاتو هغه یو روزه هغه یو حج کله کله پاغه روان شو خو یاد وجه د طبیعت د خلکو نه یاد وجه د خلکو د خبرو نه نور هغه اصل روح او هغه اصل لار د دین امنګه پر خو دی دا نو په دې صورت کې هم هغه ته اشاره کوي او چا چې د دنیا غلار او روح اختیار کو او د دین او د انبیاو د صلحاو او د بادشاہانو د صحیح خلکو اغلار پر هو دي یا ساده تباہ او برباد نشي یو لار په دې صورت کې د پیغمبرانو بیانې د موسی علی السلام او د خضر علی السلام د استاد او د شاګردۍ هغه روخ او هغه لار بیانې چې څنګه استادي کړي وا او څنګه شاګردي کړي وا بل بیان د حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې چې نبی علیہ الصلات والسلام کملار هغه د دنیا اغلار هغه پر خلوا او د دین په لار روان شو نو هغه روان شه چې د سبا د لارې د حالت پته متنشتا سبا بکیږي سب بل د بادشاہانو چاغه د دنیا لوی بادشاہ او خنیک بادشاہ بادشاہان دی دي دو قسم خلق دي خاو بد بادشاہان هم دو قسم دي خاو بد دې صورت کې دا خو بادشاہ بیان کوي چاغه چې چا د اولیاء لار خپل کړی و او ګور اصحاب کاف چا سره نیکان خلکو خپل پلاران خپل رونا شای دربارونه چا خلاف د شریعتو ا خلاف د الله او لاغه پر خودو هغه د لارو، هغه مزلې، هغه خشکې دشتې، غارونه هغه یې غوره کړه، نو هغه لار هغه د کامیابۍ ګڼله. د کامیابۍ لار په بادشاهت نه وه، د کامیابۍ لار په سلطنت نه وه، د کامیابی لار پاغلوی نوابی او پاغا شای زینو باندې نوا ګناو هغه ته ملاو سره دا هغه ناغه هغه سونه پر خودل او صوفیو تختونه هغه پر خودو لال د سمستو او د غارونو د خارو د ګټو هغه خوبونه پای کملاس ته هغه غوړه کړه نو دې صورت کې داغه تاریخ موږ ته بیانې کدا انبیاء علیه السلام پیروکار جوړ شوې د سې بادشاہانو پیروکار جوړ شوې د سې حق پرستو پیروکار جوړ شوې نو چې داغه چا ملګرتیا کړې دا قران داغه تذکرہ کړې ده یو ناکار شعر او ډیر خبيث دی نجس العين دی چای ته قلب سپه او هغه سپه خبيث دی خود سا اصحاب ها داغه نیکانو بندګانو دا صاحب کافو ملګرتیا کړي وا نو قران دا تذکرہ وکړه چا چې د نیکانو ملګرتیا کړي دا یا ساده داغه تذکره اپ تاریخ برازي ودا سره چې د فلاني مولانا ملګرتیا کړي وا په دې کلی کې خلکو باز خلکو هغه مشرانو نوجوانانو الګانو دا پرسو تایید او مرسته کړې وا نن دا غي نمونه په تاریخ کې موجود دي او دا غي نمونه راغلي دي دا نو دا حسبینم برازي او قران کې چې د سپینم قران کې والي کلب کې سو حروف دي درې نوام دیش نه کوي تا تا دنو پاغستلو د سپی واقع د اصحاب کاف کې تاسو ملاوي سره خبيز شه دی یو انسان چې هغه ډیر بیکار دی او هغه یې ډیر بیکار دی ما هغه ځان خکای نو هغه دا نیکانو دا پرسو مجلس کې ځان شامل کړای ملګرتیا کوا هغه سره مرسته کوا دای تعاون کوا داغه چې سنت دین کار دی پای کې مستقل استای سره کاغه غواړي او کنه غواړي ورستا ملګرتیا شوی دا وګوره کا سو غواړي او کنه غواړي دا اصحاب کاف ملګرتیا سپی کړي و د سپی باقاعده نوم او تذکرہ د اصحاب کاف سره راغلی دا کته غواړي او کنه غواړي خود سپی بیان اصول تکاف کې راغلی دی دا په واقع ها وی مړه کته دې هم ځان دې دینو دې کې چته نه نه نه دا واک کوم کوم کوم الله ویني بس الله خبر دی په دې صورت کې دا خلکو بیان کړي چې الله وی دا غي سره ملګرتیا کوا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة دای مس کې راولا دا جمله سواقيات مخکې بیان کړو سرسو تای ولې راوړو وی مړه غریبانه اجس خلک دې ملګرتیا سره زما سکی د دې طالبانو حافظانو زموږ مليانو ملګرتیا کې د خلکو څه فائدہ شو ځکه دا جمله مخکې راوړه د قران پایاتونو کې ډېر لوی خخ باریکات دي سره سوچ کوي چې دا آیات دې مقام کې ولې راوړو دا واقعي ولې راوړا دا واقعي ولې راوړا بعض خلک بادشاہانو ته تسخیر دي اسه بادشاہ اجازهونو کې لږی ګوره مزه کوي مړه بعض خلک اولیاء الله ته تسخیر دي وګوره سونه کار خلک دې مړه د الله په دین مې دي بعض خلک د انبیاء علیهم السلام هغه مینی او پیروکاري ته فسخيږي بعض خلک هغه لاکار سيزونو ته فسخيږي مال او دولت ته دا ټول مجموعه قران په دې صورت کې ذکر کړه کبا شاهدا خود دین سره ک پیغمبري دا خدا کاولیاواله دې او خدای خو یا ساته مال او دولت د کامیابی سیز نه دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مسکه راوړه اسنه چې مال په روان شي شپاور د یو کړي دا اسنه چې د بچو په خواهش په روان شي بچو یو بودا وي خاجه ابو داو کا دا نو ګورو چې دا جایز دی او که جایز نه دی مال ودا سو واده کې خبچیا سچ د غوال تعالی سچ پیغمبر غوال دا نه وي سچ یا الله غوال ډیر نو مولید دی هی بچیا سچ دی ارمانی او هغه را توا چې هغه د پورا کم هغه تابعداري وی او کني وی اپای خوشاله ده د الله وی او کني وی مال او زامن دا د دنیا نمایش دی دا د دنیا زینت دی څنګه چې یو باغچه ده باغ د جوړ کړي دی یو چمن د جوړ کړي پای کې د خيستا خيستا کروندې د ګلونو کړي د سپلی موسم پیدا روان دی خيستا غټه یو خيستا ګلو باسي چمن ډېر خيستا د ګلابونو مزیدار دی نو دا د ګلابونو چمن دا مشنې دا میاش یو نیم دوی بیا په دې ورسو یو بل موسم د جیټو د الله روان دی ګل مچی ډندر مچی نو سراغ بوټي مچی استاد بچو استاد مالو د بنگلو مزه یو تماشه دا چنو زری د دنیا ستان نورستو په دې باندې یو زوال را روان دی پتا باندې بډاواله را روان دی پتا باندې مرګ را روان دی پتا د خاورو ډېرې را روان دی بل مقام کې پیش کېدلی بل مقام کې حساب پیش کولی بل مقام تدلی نو هغه مګه تا کا لازم قرآن ذکر کوي اې نفس نقشا جوړول د خپل کور د پاره په لکونو جوړو کور لا جوړ نه نقشا بیا غیر پاره د کور بندوبس کو ټیک ده خسته کور الله دې ارچاله وسورګي چې جوړي کې خسته او ما او بل خسته کور یو نعمت ده حدیث کې راځي په نعمتونو کې یو نعمت غټ کور ده خسته سورلی ده خو د دې کورونو مونږ غم کو خو یو بل کور مونږ شاته کړی دی د دوالو کورونو غم کوا د دې دنیا کې د دې کور غم کوا خدا غم سره ساته چې دې نرسو ماته یو بل کور را روان دی سالک زکوي ستن قلق المنایا عن دیارک ويبدلک الرضا دارم بدارک دې کور بنه بدیوالی او دې پیوس کې با تعالی یو بل کور درکې ودود القبر فی عینک تری و تر عین غیر کافی دیارک ستا د خستا سترګو کې با د قبر چنجیو ګرځي او ستا د خستا کور کې با ستا خستا ګاری کې با د بلچا ها سترګې غړي بیا زه خستا کو دې کې بدانی کا کا مزه کړې او مړه هغه هغه پکې مزه کوو خسته ګاډي هغه په کې هر څوک سراونو او بیا یې کې بل څوک مزه کوي بیا ودود القبر فی نه کرونو دا دنیا د تماشې او د نماشې ځای دی او دا دنیا د عبادتونو د ګټلو ځای هم دی د اخر اوس هر انسان له سوچ په کار دی سو په کې لګیا دی اے بازار دی دکان نه خلک کاروباري څوک یو کاروبار چلے څوک بل کاروبار چلے څوک دې کې فایده ده څوک دې کې فایده ده څوک دې کې ډېره فایده ده څوک دې ار یو دې دنیا مثال دی یو بازار دی دې دنیا مثال دی یو بازار دی یو ها پای کې خلک کاروبار کوي او ماخام بیازي خپل اغاستو لزان نسته زمونږ د دنیا یو بازار دی دی کې هر یو خلک کار کوي او ماخام بیا اخیری زه لس کاله عشر کاله پس بیا زمونږ بل مقام دی څنګه چې خپل جونګړې له خلک ځان نه سي دکان کې شپه خلک نه کوي بازار کې خلک شپه نه کوي چې ته چوکیدار یو نیم دوی چې ته به وخت شي شپه نیمه وږي ټول خلک بیا خپل خپل زینو ته رواني زمنګ مقصد رونو د اخر دی او اخر تر تک دی اولاد به رولیا کولیا ګرځي په خپل په بد حالت وي او د ګاړو د جدادونو مالک وي خوراک به د خوراک سره خوراک نه حالت یې ګوره په دین باندې یو روپۍ لګول نه یا ساتي چې کم خلکو په دیندارو په دین باندې کوشش کړي د لګولو هغه الله ډیر مال ورکړي ډیر مال د قران او حدیث مجموعي دی په دې باندې که حدیث کې راځي یو سړی مال لګي په دین باندې په دیندار علماء لګي په داسې زینو باندې لګي د دین په غربا په خلکو یې لګي پاغه باندې سار نتر ماجیګر پورې دوه فرشته مقرر دي صاحب د بخاری حدیث ته یا الله چې ستا په لار کې ستا په دین کې د غرباو سره د دیندارو خلکو سره تعاون کوي مرسته کوي نو الله ته اوس داسې امدادو کا په مالو کې خیر واچوا لکه څنګه چې دې ستا د پاره ستا د رضا لپاره مال لګي تفسیر مراغی لیکلی په دا حدیث لاندې هغه لیکل حدیث نقل کړي نو دا حدیث لاندې بیا هغه تفسیر لیکي چټه خلک وو یار مړه دا خو بسیده به ګټو په دې خلکو به لګو نو موږ بس وګورو بچي بس وګورو معلوم چې وکول پکار دي کنه باز خلک دا شیطان وسوسه چي حضورګونو روپې په دې غریبان لوګو ما په علماء په دې مدرسو په دې جماعتونو لوګو ما دې به دې لګټم نو دا غي تفسیر لاندې هغه لیکي چې الله ډېر غیرتی بادشاہ دی الله درې وادي کړی دا قران کې کړی سپین کاغذ نه دی کړی شیطان وسوسه اچي د سيزونو الشیطان یعدکم الفقر بل څنګه دی بیا ويأمركم بالفحشاء په یو شوبه کار چلیږي روان دی ته حکومت ویني تامه کې سیز روان دی چلیږي چې په دې باندې خرج کیږي ورکه پکې خپل وس مناسب سل دی وس کیږي د سو دی وس کیږي زر دی وس کیږي پنځوس دی وس کیږي لس دی وس کیږي او کته دا دنیا لري کې نه ښه کته موږ ډیرم جمع کوو دوه ملګری وو روانو پیسې یو لا یو هغه پیسو له غوډي ور کړې نو چې بازار را نږدې شه هغه ملګری ته ویل څه چل دی جیب ته لاس کوي ولې خرج کوي وینا مړه رسول می غوټي ورګری یو بل غوټه ور کوم چې زه پرانزم پرانزم ام د بازار نه وته نه بیا ته ملاس کولاو نشي ازنه زیر دا نو چې کله غوټه ورکم نو چې کولاویږي زه مې نه کولاویږي نن منګه هغه چل کړل نه چې کله پروګرام ته ګوري ویني چې دا سیزه زما مخ کې موجود دی او د دین په کار شوبه کې دا کار چلی او روان دی سترګې پټې کا په حاله کې خلک وا دا لګي لګي جمع کیږي ان شاء الله دا د پس د مرګ او د قیامت کې بیا پته بلې او د چا د پاره مکوا لله فی الله کوا حدیث کې راځي ته چې په خلاص باندې خیرات کې کنه نو چې کس لاس دنه خبر نشي نو شیطان دا وعده کوي خدا ها ته الله وعده دې شیطان وسوسه چي د بخل الله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله وعده کوي تاسو سره د بخنه الله یې مال لګوا خرچو کا حضرت ټول ګناهونه معاف کوما ورزق او الله یې مال لګوا بخل ځان کم پیدا کوا ستا مال کې خیر او برکت مچوما وګوره الله وی چې څومره نور کاوه کنه ها بوخ هغه فرشتي دعا غواړي اللهم اتی یا الله ورکا منفقم دی خیرات کوم کی تبدلا او چې کوم سره ایمان نه لګی کنده هغه بارک کوم حدیث وره دغه پټ ډېر خلک کی هغه چې غریبانان ډېر خي په خپل زندګۍ کې ماضي خلک داسې ولي چې غریبي خسخي سخاوت پکې بعد چې لګوندې پیسې مال دولت راشي نو هغه داسې موقعو کې بیا بالکل داسې شي کنه چې شنه ګټه شي بیا نه اره وخت کوشش ته وروړه ستا کاروبار کې ستا نوکرۍ کې ستا ځمداري کې ستا په اجر سس کې بعد لاخه ایک خیر نه مچي ستا مغه ته کم تکالیف را رواني ابدا تاسو نه ابدر د الله اسانه رکاوټونو ټول الله ختمه زما اپریشنو دا اوس میاش نیمه مخ کې سخ اپریشنو تکلیف وو ما چې د کوم سیز واده شوی و نو ډاکټرانو واده کړی و ما څه د یو سیز معمولی جاری غوندې و او دا غره اونګه او قیمتي سیز هغه پرې کې الله دا خبره واچولې مسله مقصد دا دی چې د دین یو شوبه لګیا ده د دین په شوبه کې ما لګاو دا به زی نه دي ها نو د شیطان او سسیری بیان په دې کاو چې د دې دنیا نه یو بل دنیا زمنګ مخه ترا یو بل کور زمنګ مخه ترې څنګه چې د دې کور د پاره منګ تیارې کو هر قسمه چمنونه هر قسمه نو چې موږ دا غي د پاره کوشش وکړو لکه حدیث کې راځي سره یو سره اعمال ډیر کې د جنت کې چې کمزې ده جنت کې هغه به الله خسته کوي د د په اعمالو جنت کې خسته زید د د په حلیا په اعمالو به جوړیږي څنګه چې دا عمل خسته ده ډیر دې دا رنګ ده خسته عذاب الله نصیب کوي دا نه زموږ ټول نصیب کې مسلمانانو بهرحال نو هغه سالک داخوي او بالله هغه یو بلم وای وی وکم من سهین ماتا من غیر علت وکم من علیل عاشاحین من الدور وی ډیر سی آسام لپراتی ٹک ٹاک بی تاسو به د شپې غب شپو لګی سات چې دا کټ نه صادر لګی لکه پاسه وې کنه ملي ډیر ګلکاری هر قسمه په ناوی باندې شوی وي او هغه ناوی هغه راشي هغه کوړتا او داغه په خاون باندې د مر فیصله شي او دغه ستلار شي دا د دنیا نیمګړی زندگی دا کور جوړ کی نیمګړی اتفاق شي خزر راشي او ملاوم نشو سناوي دا د دنیا زندگی د عارض زمونږ یو زیو بیمار لته مخ په خورتا نو هغه بیمار سره د ریډینګ هسپتال او قسم خلک راځي نو یو بوډاو هغه انتظارګه کې هغه نه اوسو هغه ډیر جلل مای بابا ته خو ډیر جاله وره بچی د سخت دی وینا بچی په بچی نیم مړ اسم راځي خو یو افسوس کوم افسوس د سګه وې افسوس دا کوم چې زما موږ د مردان بشخاریو او زما د بچی ډیر خسته کور جوړ کوم ډیر خسته وسه په وکړه او بیګا سه حادثه منځ کې راغله وا چا په دځې کړی او نو وز سر باندې لګیدلې لکه مړیږي پاتې کیږي چې نو خزیمه صرف چابي هغه ته حواله کیدلو ته ټیکادار ارس برابرو ویننه اورم او سبا دې کوټه اورم نیمګړې کوټه پاتې شه کور پوره شه خو زما ارمان نیمګړې شو چې زما بچو ته وانه وړي نو مې خیر په دې مخه فکیږي ان شاء الله امید لرا چې الله ولا کور خسته کی نو ار یو په دې باندې چې افسوس کو چې زمنګ نه نیمګړې کور پاتې شو تیار نو چې دا هغه کور لپاره موږ له غوندې تیارې کوخه الله دې زمنګ او کورونم خسته کی د دنیا د کورونو سره سره هم مقصد مې داو چې دې صورت کې وا انبیا دي که بادشاہان دي او که اولیاء دي دا حالت مخه تکا چې دا غي د دنیا نه یو طرف ته شو او د دین په لار ګامزن شو روان شو او چا چې د دنیا لار روخ اختیار کړي نو دا غي د سپکوال درې وجه بیانې او چونګې وخت مختصر دی هغه درې وجه چې جون دی بیا به ان شاء الله وایو واخر دعوان الحمدلله رب العالمین آمین